نکوم د هغه خلقو د هغه خدایانو چې تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه یعنی هغه د عبادت مستحق نه دي دغه رنګ کله نه راضی سورته حامیم مؤمن چې وخت راځته سورته مؤمن په سلی رښتمه سپاره کې تاسو راځته غافر وتوي مؤمن ورتوي هغه کې 66 نمبر آیات شپږ شپېتم آیات قل ورته وایا انی نهیتو یقینا زمنه کړه شوم ان د څه خبره نه د دې خبره نه اعبد الذین چې ز عبادت کوم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو عمره بلی مدد ته غواړي غیر د الله نه عبادت کوي غیر د الله نه زه خود دینه منی ما ته د اجازه نشته چې د غیر الله عبادت وکم سورت الزخرف 25مه سپاره کې دینه مخکې چې لاړ شي 25مه کې 45 نمبر آیات کې هغه کې وتوي چې باس اس سوکم نشته ده خدای الله نه غیر بل څوک د عبادت حقدار نه دي واسال من ارسلنا پختنه او کدا رسولانو نه چې مونږ را لېګلیو دا غینه پختنه څنګه وکي هغه خو نشته یا خو پات شوی دي نو امم من ارسلنا مفسرین وی واسال امم من ارسلنا یا واسال قصص من ارسلنا دا غي د قصو باره کې پښتنه وکړه من قبل کا چې مونږ را لېګلی مخکستانه من رسولنا در رسولانو زمونږ نه اجعلنا آیا مونږه ګرځولیو آیا مونږ مقرر کړیو من دون الرحمن غیر د رحمان نه الہتن معبودان یعبدون چې دا غوی عبادت کولی شي نه نه نه مونږ نو مقرر کړی د استفهام انکاری وي خلک وایي او تر دې خبره بارکه پښتنه کما دا سکړی دي یعنی نه ویل کوي نو الله وای تاسو پوښتنه وکړئ چې ما غیر د ځان نه بل چاته د عبادت حق چرته په یو زمانہ کې ورکړی دی د ټول رسولانو تاریخ تاسو وګورئ نشته په یو زمانہ کې ما چاته دا حق نه دی ورکړی چې زمانہ غیر د داغه عبادت وکړي شي او هغه معبود وګڼل شي دا حق چاته نه ملي دویم عنوان د نفي مع الاثبات نفي چې نفی هم کوي ورسره اثبات هم کوي ما تاسو ته وی لا او الا راځي کنه هغه تاسو په ډیرو آیاتونو کې مونته شي یو مثال به درکم سورته هود راو باسي نوح علی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله لا او الا تاسو عبادت مکوي غیر د الله نه دا بیا ډیرو ځایونو کې دا بیا تقریبا نا وخت نه سورۃ تیر کړو اله عاد نه قومودا و اله دغه ولقد ارسلنا نوحا الى عاد والى ثمود اخاهم صالحا دغه ټول کې الله تعبدوا الا الله راضي دا ټول په دې خبر دلالت کوي چې عبادت د الله نه غیر د بل چا نشته دی خدا نفی دا وسره اثبات نشته نفی او اثبات کنه سفیان چې وظیفه ورکړي و استا وظیفه شو نفی او اثبات نفی اثبات دغه لا اله الا الله لا اله الا الله د الله نه غیر بل څوک د بندګۍ حقدار نشته دریم کله برته عنوان په دې قائم کی ګوره دا د توحید دا مسله چون کې ټول مسائلو نه اهمه ده نو دا کله په یو عنوان کله په بل عنوان قران کې دا مسله له ټولو نه زیاته تکراری راغلی ده مکرر راځي ځکه چې مطلب ستا ذهن ته کوس کی ولقد صرفنا ها القرآن مونږه اړو را اړو بار بار راولو بار بار راولو چې ته په خپو شي خدي دریم عنوان بداس چې نیکان خلق کومنی کنه نو چې نیکان خلق منی نیکان او خلق د باطل او معبودانو نه سکړه د براءت کړي څه کړي دي براءت کړي دي بیزاری کړي دي چرور زه خود دې باطل او معبودانو عبادت نه کوم لکه سورته کهف پنځلسمه سپارا شپاړسمه آیات راو بس کهف واذ اعتزلتموهم کله چې تاسو جدا شوي د دغه مشرکانو نه د خپل مینس کې ناستخه یو روان شو کنه د الته علاقې کې بایکاټ یو کو لانجه جوړ شه بادشاہ وی سبب را ولي که سبب پورې نو سم شي وجل وی چې دوی دی باندې پوه شو وی زی چې زوی د علاقې نه هجرت کړي نو چې هجرت کول نو و اذ اعتزلتموهم کله چې تاسو ګوشي شوي جدا شوي د دې مشرکانو نه و ما داغه معبودانو د دوی نه یعبدونا چې دوی عبادت کوي الا الله غیر د الله نه د الله نه جدا کیږي نور د ټولو معبودانو نه سيو جدا یو دا خبره وکړه دغه رنګي سورته مریم دې پسې صورت دې مریم آش پاړه سم سپارا کې 4849 آیات وګورئ اته سلوي ختم یو کم 50 تم دغه ذکر راځي سوي وای واعتزلکم ابراهيم عليه السلام وای ښا واعتزلکم او زه ګوشه کې غم تاسو نه وما تعبدون من دون الله او هغه چې تاسو عبا وما تدعون من دون الله هغه چې تاسو را بلې غیر د الله تعالی نه څنګه را پس راځي وادعو ربي او ذ ولم رب العصا الله كنا قریب ده چې نه ویم زو قریب ده یقیني ده چې نه ویم زو بدعاء ربي په مدد غوښتلو در رب زما شقیان بدبخته نو فلم ما اعتزلهم هر کله چې جدا شي ابراهيم عليه السلام د دوی نه و ما يعبدون من دون الله او هغه چې دوی عبادت کو غیر د الله نه نو وهبنا له اسحاق او يعقوب ګوره نیکان خلق د داسې علاقې نم تختی د داسې خلکو نم تختی چې هغه د غیر الله عبادت کوي ها د غیر الله عبادت براءت نه کوي سورته زخرف دغه 25 مې پارا کې الته په شپږشتم آیات کې راځي 26 نمبر آیات کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا په وخت کې چې ابراهیم علی السلام لأبيه پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا انني براء مما تعبدون یقینا زخو زخو بیزار ما مما دا غسن تعبدون چې تاسو عبادت کوئ زخو د دې سره نو ابراهيم عليه السلام خو معنی کنا څومره نیک پیغمبر څومره ابو الانبیاء د انبیاء او پلار ولی زکا چې د تقریبا د لسو پیغمبرانو نه ما سیوا نو ټول په بنی اسرائیل کې راغلي او بنی اسرائیل چې دی نو هغه د ابراهيم عليه السلام اولاد دی ځکه د ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام دی او اسحاق عليه السلام زوی يعقوب عليه السلام دی يعقوب عليه السلام اولاد ته به سوي بني اسرائيل وي نو دا درې پکې نور هم راواله ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام نو د وو پیغمبرانو نه د ابراهيم السلام په خپل باندې پرېږده د اته کا اتو پیغمبران نه ما سیوا نو ټول د ابراهيم عليه السلام اولاد دي بلکې اتم پکې دا شو ځکه چې وسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی نو بیا و پیغمبران نه ما سیوا نور ټول د چا اولاد دی د ابراهیم علیه السلام اولاد دی او هغه څه کوي هغه د باطل او معبودانو نه څه کوي بیزاری بیزاری اعلانوي نو دا د نیک خلکو کار دی سورته ممتحنه اتويشتمه سپاره کې هغه کې سلورم آیات ګورئ هغه کې د ابراهيم عليه السلام بالکل تا صحیح دعوت خي چې دعوت ته ابراهيم عليه السلام دی ښا څنګه سلورم آیات پیدام کو راغی قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا استاس د پارا دعوت تیر موږ څنګه کو د موږ دعوت طریقه به څنګه نو د دعوت طریقې لپاره خلک د دعوت مصلحتونه راو باسي کنه خو مړه بس دا بنوي دا بنوي گزاره پکې و پوه شو شپ شپ پکې شپ تالي بنوي نه نه الله وای دا سنه قد كانت لكم يقينا استاسو د پاره اسوه نمونه دا حسنه خيستا فی ابراهیم په دعوت ته ابراهیم علی السلام کې والذین پاکسانو کې معه چې د ابراهیم علی السلام ملګریو د دې د دعوت طریقه را ټینګه کا اول دعوت چلاوا چې کله کارو نه کین بس چل کې دا دا بکی اذ قالو لقومهم یاد کا پاغه وخت چې اوی دوی خپل قوم ته قوم ته اعلان کړي سالور خبره کوي یو ان براء منکم اولا ومما تعبدون من دون الله یقینا مونږه بیزار یستا سنا او د هغه معبودانو نه تاسو عبادت کوي غیر د الله نه یو دویم نمبر دویمه خبر وته کوي کفرنا بكم مونږ تاسو د عقیدی او تاسو د عمل نه انکار کو تاسو قانون نه منو بغاوت ته دا دویم دریم وبدا بیننا وبینکم العداوه ها دریم دا چې مونږ او تاسو ترمنځ به دښمنی وي ښکاره به وي بدا یبدو ظاهر به ښکاره به ښکاره دښمنی به کو خو بل پسې ټوپک راخلی نو سلورم والبغضاء او بل به زمونږ ستا سره په زړه کې بغض وي دشمنی مخکې کړه بغض مخکې نه کو باز سره به وای یاره زو سره کې نن پاسم زړه کې مې بغض شته داسې بغض مې زړه کې الله وینا نه اول به دشمنی ښکارا کیږي بغض به روستو ځکه پته نه لګي په شي خلکو ته نو ته دشمنی اول ښکارا کنه خلک په پتا یقین کې چې او بغض شته اجنه کې نه پاتې سره وایي لکه بغض د خوند نشته په شي ابدا حتا تؤمنو بالله وحده همیشه به دشمنی وی وی وی وی دا دومره به وی حتا تؤمنو بالله وحده حتا چې په یو الله باندې تاسو ایمان راوړئ د یو الله د ایمان راوړو ګره دا معیار د دې دوستۍ او د دشمنۍ ته معلوم کړو چې توحید دی دین دی مذهب دی ایمان دی په دې باندې بستا دشمنی وی په دې باندې دوستی وی په دې باندې بغض وی په دې باندې عداوت وی په دې باندې به کوم دنو پروګرام ستا چلیږي په دې باندې جنگ وي ښا دا په دې ترتیب باندې چلیږي نو دا څه شو دایره تا دغه د غیره تو خولو د ابراهیم د اولیاء او انبیاء براءت د چانه ده اولیاء سو کې اصحاب کهف دومره د منسوسی اولیاء دي ښا په د باطل معبودانو نه بغاوت ده دغه شان ته انبیاء علیهم السلام هغه چې کوم دنو د دغه نه د باطل معبودان مسله براءت او بغاوت کله به قران کریم تا ته دا وخی نو کپه دی باندې ته سمېدې یو مشرک ته هغه په سمېدو سم بشي چې اعلی کده غیر الله عبادت خو نه پکار دومره بزرګانو د دې رات کړي په دې سم نشو نو سلورمه طریقه بیا قران قران اندازونه بدلی سلورمه طریقه قران دا اختیار کړي چې وختي مې ته په دعا کې ویلو نفي د موجبات د عبادت کتی چې د عبادت کې ولې کې ولې کې وجه صدا هغه یو وجم په دکې نه موجوده هغه وجه په دکې نه دی موجوده نو چې نه دی موجوده بیا ولې عبادت کې بیا ولې عبادت کې لکه سورته مریم وختي تاسو راړول او سه بیا راوړل وي 14 مې سپاره کې 200 وختم آیات وګورئ ابراهيم عليه السلام دعوت په دې باب کې ډیر واضح دی کنه او داغه دا اولاد هم لیدو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته دعوت ورکړ پلار دې یو پیراوی وی انی اراک و قومک فی ضلال مبین پلار تم گمراه یا قوم گمراه واضح خبره وکړه بیا ته مخ کې دعوت ورکړي اذ قال لي ابيه یاد کا پاغه وخت کې چې ابراهيم عليه السلام پلار خپل تویا ابتي اے بابا خپ ادب سره وای خو لیکن مسله واضحه بیانوا خبره نرمه دا خبره نرمه او مسله ګرمه خو شو کنه دا دواړه کیږي څنګه وته ویا ابتي اے زما پلارا لم تعبدو تو عبادت کې ما د هغه چا لا يسمعو چې هغه اورینا ولا يبصر ان ویني ولا يغني عنك شيئا او نه د تانه کوم مصیبت لر کول شي نه د داغي عبادت عبادت چې سړی کوي د چا د دې لپاره کوي چې هغه دما نه خبر شي نو مینه بر اثر وکړي هغه ما وویني نو مینه به را سره وکړي په وخت مصیبت او تکلیف کې وایم په کار راشي که دنیا کې که آخرت کې اور نه خویم بچي لیکن دا یو کار نشي کولی نه اوري نه ویني او نه چې کوم د مصیبت لري کول شي نه په ددی نه دای کې غو موجبات ته عبادت چې تماوي چې هغه اسباب څه وجه نه عبادت کې هغه وجه پکې نشته دي هغه وجه پکې ختم دي سورته یوسف پاره کې یو بل وجه نفي کوي سلوختم آیات ګوري 40 نمبر آیات ها سورته یوسف 40 آیات نمبر 40 پیدام کو کنه یوسف علی السلام جیل ته لاړو ملګرو سره ملګرو ته دعوت شروع شروع کو وتویا صاحب السجن دغه کنه نغی پس چې لار چې مخ کې نو دغه راځي ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي غیر د الله نه الا اسماء مگر د اغه نمونو سمیتموها چې تاسو په کې خودي دي لکه نمونه په تاسو کې خودي دي نمونه په څنګه کې خودي نمونه په مور خپل لري چا کم خلک نه دا نمونه په دیګ دي چې دا نمونه راواخلي کنه دا په هر نظام کې دا تر لکه دغه مشرکان چې دا دغه لکه دا د باد ذمہ وار دي دا نوم سره دا په دکې خو دا د تبي ذمہ وار دي دا نوم په دکې خو بیا دې بل طرف تراشه دا وزیر قانون صاحب دی نو دا نوم په منګ کې خو دې د الله موږ ووټ ورکړو او کور غرق کې اوس په موږ باندې خپل قانون مانی دا الله غره باندې نه مانی نو الله وای ما تعبدون من دونه تاسو بندگی نه کوي د غیر د الله نه الا اسماء ان مگر د نومونو سمیتموها اغه نومونه چې تاسو په کې خو دي انتم و اباؤکم تاسو او تاسو پلارانو مشرانو اغه په کې خو دي خا وجه د عبادت ته کې نشته دی ولی ما انزل الله بها من سلطان نره نازل کړي الله تعالی په عبادت ته دی باندې سلطان دلیل الله د دې په عبادت دلیل نه درالې غلې یعنی عبادت په هغه ځای کې کې ګوري عبادت به په هغه ځای کې کې چې کم ځای کې تا ته الله دلیل را لګل دی وجنا قاعده فقهیه دار فقهی قاعده ووري وی الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل په اشیاو کې څه دی اباحت کم شي حرمت نه دراغله بس هغه ما حرام و هو الاصل فی العبادات الحرمت اصل په عبادت کې څه شی دی حرمت دی دا نه چې توا چې بس دې عبادت خو حرمت نه درا دغه من نه راغلی زه به کوم نه نه اصل په عبادت کې بیا څه شی دی اصل په عبادت کې بیا حرمت دی ان الذين يقيننا كسان تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي غیر د الله تعالی نه لا يملكون لكم رزقا دای واک نه لري تاسو د رزق تاسو د پاره د رزق واک نه دی په نشته اختیار کوي اوس وجه ختم شو وجه د عبادت خدا غا چې عبادت وکړي رزق خدای کوي ډوډۍ خدای کوي کنه د ده په واک کې دا نشته چې تا ته ډوډۍ درکړي څه مطلب واک کې نشته دی دا یو نه وي چې لا يرزقون تاسو ته رزق نه درکې لا ارزق بعضی سړی به تاسو رزق درکې ډوډۍ به درکې دانه چې هغه عبادت وکي نه نه چې هغه په اختیار کې ستا روزي په اختیار کې مطلب دا دی چې هغه د پار اسباب هغه پیدا کړي پوښ کنه درکې یې تا ته هغه در رسي تا ته برکت پکې تعالی چې نو هغه ته اختیار ویل کیږي ها دغه شانتی سورته مائده شپږمه سپاره دلته بل وجه د عبادت نفي کوي چې ګوره دا کار هم نشي کولی چې دا کولای شي بیا به دې کړی وي قل ورته وای اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئی غیر د الله نه یعنی می کوي ما د هغه خدایانو لا یملک لکم چې هغه اختیار نه لري تاسو لره ضرر د ضرر ولا نفعا د نفع نو چې دا چې تا ته څوک نه چې تی عبادت نه کې تا ته ضرر نشي در رسولې چې وی کې ګټه نشي در رسولې ولې کې ولې کې دا وجه حق نه کړه چې وجه خو د عبادت کله دا جوړیږي چې سړی وای کوي نه کم نقصان راځي کله د وجه لکه موږ تاسو د الله عبادت زکه کو چې ورکوي نه کو جهنم ته بوزي کله دا الله عبادت د دې لپاره کوي یاره څه ګټه راکړي دوه رکعات صلات حاجت وکړي چې الله پاک سره کار وکړي نو دا نه پدا خو اوس چې یو سړی نه نه پښتا او نه zarar شته نو بیا څه عبادت ورته کوي دا سورۃ الصافات کې د دغه استحقاق د عبادت بل وجنه پی کوي سورۃ الصافات دروښتمه سپاره کې 95 نمبر آیات ته 95 نمبر آیات قال تعبدون او ابراهيم عليه السلام آیا تاسو عبادت کوئ ما د هغه خدایانو تنحیتون چې تاسو په خپل لاسونو تراشئ لکه تلی کیای جوړ کړي تیګی نه ول دغه نه بیا د هغه عبادت کې هغه وسو کی تعالی وجه د عبادت پکې نشته څه کمال دی پکې معبود باغی چې پاغه کې کمالات دي په دې کې اس کمال نشته لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يملك لك رزقا پوه شو کنه دغه شانته پس راځه لا یم لا یملک لك نفعا ولا ضرا دغه شانته هیڅ کمال پکې نشته د کمال غ صفات پکې نشته په دی وجه عبادت مکو بل عنوان به کله قران کریم کې بیا دا چل کوي چې تا ته به داغي داسې نمونه اخلي داسې نمونه کنه چې هغه نمونه ته چې کله سړی ووري نو سړی به د دې او د څنګه عبادت کوي هغه نمونه داسې نمونه چې د مدح قابل نه داسې نمونه به چې هغه ناغه به ته ذکر کوي چې ګوره دا داسې ته ته ګوره حقیقت ته وګوره تر دې څنګه عبادت کوي نو کله وو ته نوم د طاغوت کې دي طاغوت څه ته ویل کیږي د حد نه تیر وته متجاوز ظالم زیاتی کوونکې خنو د زیاتی کول صفت د ظلم ده د مدح ده که د زم ده دا خو بد صفت ده خو د مدح صفت نه ده لکه سورته مائده وګوره شپیتم آیات ته پاغ آیات کې بیا مینس کې راځي وجعل منهم ال وګورئ پیدا کو پکې وجعل منهم القردتا او جوړ کړی الله تعالی ردی بنی اسرائیل نه القردتا بزوغان شادوغان تو شادوغان تو بزوغان وته بندر والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او عاد عبادت کون کی چا اند طاغوت دی طاغوت عبادت طاغوت او تو عبادت کی دا دغه شان ته سورته مریم را واړه وا پاړه سم سی پارا 44 نمبر آیات وګوره الته ته بل نوم ورکی ښا چې هغه نوم نستاز ورته شي چې لکه د عبادت خونه نه پکار ابراهیمی دعوت په دې باب کې ډیر راځي کنه نو هغه یا ابتی اے پلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان ما خو د شیطان عبادت مکو خدا نن وته ورکو چې دا شیطان په ذریعہ کیږي دا شیطان د چلاته عبادت کې دا تا اړی د حق تلار نه دی اړی نو چې شیطان نوم ته ور بیا د عبادت دا نوم پیدا سه کې خو دو چې د دې عبادت ته بیا د سړی زړه نه کیږي قران کریم کړه دا طریقه کې کله به قران کریم دې تسوي او اوثان ورته وي سو ته وي اوثان لکه سوره عنکبوت شلم سفاره ولا سمایا انما تعبدون من دون الله دا ابراهيم عليه السلام وش خپل قوم ته یقینا تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه او ثانن د سلو او ثان معنی څه ده سلی سلی سلی پیژنې تاسو سلی دا یو تیګه دا یو دغه نه سلی دغه سلو عبادت کوئ تاسو وتخلقون افکا وتخلقون او تاسو جوړوي په بار د هغه کې تخلقون پیدا کوي مانونه کوي تخلقون جوړوي تاسو افکن درو تاسو د هغه بار کې بیا دروغ کیسې جوړې کړي وو دا ته خبر نه کنه دا خو اصل لال شاباس قلندر دا د کوم دې په دې تنور کې یو ډوړې پخ کړي وا 80 لاکھ اولیاء ولیونه کای پوښ کنه بیا دا غزان ته زمزمه خو جوړ کړی دی آی کې لاندې څه ښا توري وبدي وای په دې کې چې ولام بیا دا چل کې دا سړي وتخلقون افکا دا غي بارکه د دروغ قصې جوړول چې دا دا فائدہ او دا دا قصه دا دا کې شپږم عنوان شپږم عنوان په دې باب کې هغه به قران کریم د عبادت کې د شرک قبایح ترته بیانې صبرته بیانې قبایح بدی دا ډیر بد کار دی دا ظلم دی دا کفر دی دا ناروا دی دا برته بیانې چې زړه لري تور کې چې ګوره دا فائدمن شي نه دی نو کله برته وای دا شرک دی شرک دی لکه سورته کهف کې وخت تیر شو کنه سورته کهف کې اخیری آیات اخیری آیات په سورته کهف د 14 سپاره کې داو فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه دې شریکې د عبادت طرف کې څوک دا شرک دی نو شرک په کار نه لیکنه داسې دایره تقب حبدی د تدې بیان کړ کله بر ته وای دا جهل دی ولکه دا ډیر سخت جهالت ته دا خلک جاهلان دي چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي لکه سورته زمر درویشتمه سپاره 64 نمبر آیات قل ورته وای اف غیر الله آیا غیر د الله تعالی نه تأمرونی تاسو ما ته امر کوي اعبدو چې زی عبادت وکم ایها الجاهلون او جاهلانو و جاهلانو تاسو ماته دا امر کوي چې زه د غیر الله عبادت کوم د غیر الله عبادت څه دی جهل شرک فی عبادت جهل کله وای دا کفر دی ښا لکه سوره النمل نلسمه سپاره کړي صحیح شو 43 نمبر آیات 3 سلوختم نمبر آیات ګورې 3 سلوختم بلقیس وخذ وکنا صحیح شو مرغۍ ده کنه پیژنې تاسو سو ته وای کوړی چر دغه را تر اغله او دغه ته علاقه کتلی وا یو علاقې تر سليمان عليه السلام ته کړو بیا رپورت راوړو چې رپورت راوړو نو هغه پوره تفصيلي رپورت پیش کړي سليمان عليه السلام ته اول کې ورته وی یو خدا خبره نه چې تعلم الغیب نه ښا وجئتک من سبا ان بنبا یقین نو الته کې هغه نه مخکې ورته وی چې ته ته داسې خبر راوړم چې تاسو پته نشته ښا څنګه ورته وی لا اصبحنا ول فمکث غیر بعید فقال حت بما لم تحط به ما ته پته شته او تاسو پته نشته ښا د بریلیان نه خدا هغه عقیده خاو بیا ورته وی چې وجئتک من سبا ان بنبا یقین بیا دا غینه پس ورته شروع کړ چې خاص راپورټ دادی راپورټ مقدمه سورہ جوبه کې خوله احط بما لم تحط به وجئتك من سبا یخد اعضاء تعین ورته وکړو به ورته وی بنبا ان خبر مې راوړل یاره خبر خو ارسه نه کیدی نه یقین یقیني خبر خاطی سليمان الاسلام خدا او روي قصه شو راپورټ روسته شروع کو انی وجدت امراه التکی وی وای چې روست راشي نو په 43 نمبر آیات کې بیا دې د هغه عقیده بیانوي سوي وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بن کړي و دا خزا بلقیس ما اغا باطل معبودانو كانت چې ودا تعبد چې عبادت په کو من دون الله غیر د الله نه د دې د غیر الله عبادت دا بند کړي وا چې دا د الله لارې تراشي دا الله د لارې نه دی را بنده کړی خا انها یقینا دا بلقیس چې وادي د الله نه غیر د بل چا عبادت کو نو یقینا دا چې و زما خبره فهم وی واوره غوړي زما عقیده خپل وی دا ده انها كانت من قوم کافرین یقینا دا و د قوم کافر نه خپل عقیده مې دا کافر دي پوه شئ خدا دا سي وا دا وته کله وای دا سبب د عذاب د ښا چې څوک د غیر الله عبادت کوي دا سبب د عذاب د عذاب به پر راځي که دنیا کې او که آخرت کې سورته هود شپږشتم آیات دولسمه سپاره کې شپږشتم آیات هود ها 26 نمبر آیات التس نوح علیہ الصلوۃ والسلام وخت تاسو آیات راځته نوح علیہ السلام ورته وی الله تعبدو الا الله تاسو بندگی مکو غیر د الله الا پمار د غیرو سره ځکی الا الله غیر د الله خا ولی نکو زکه ک کوي نو اني اخاف عليكم يقينا زيريغم پتا سو باندې عذاب يوم اليم د عذاب دغه ورزنا عذاب دردناک د ورزنا یا د عذاب د ورز دردناک نه د قیامت د ورځې عذاب به در باندې راشي یا د دنیا عذاب به راشي نو دغه نه یریږي دا د عذاب سبب دی ښا بل بل ته وایي چې دا مشرک سره په عبادت کې څوک د الله سره څوک شریکي دا مشرک فی العبادت دا مسلوب العقل ده دا عقل ختم شوی ده دا عقل سره ختم شوی ده عقل کار نه کوي ځکه د غیر الله عبادت کوي سورته انبیاء ولسمه سپاره کې ها 67 نمبر آیات ته ابراهيم عليه السلام کاروایی کړې و امندر ته ورغه نو د کاروایی ټیم کې ذمہواری قبلې بیا د خلک موقف خاوري کنه ابراهيم عليه السلام عجیب کار وکړ اولی کاروایی وکړه خلک رااله ابراهيم عليه السلام ته ودرېدل وی انت فعلت هذا يا بالهتنا يا ابراهيم تا دا کار کړې دي هغه ورته وی بل فعله چا کړه دی پته نه لګي کوم شری دا غره تاسو ته وکړي کوم خو بهرحال چې کیز کله کیسه بیخي هغه پوه شو دا خبرې هم نه کوي نو ابراهیم علیه السلام چې اوس وخت اوس پکې دعوت شروع کړ نو 77 نمبر آیات کې دعوت ورکو وی او فلکم وتباشی ولما تعبدون من دون الله تبای دی تاسو لرا وغه معبودان لرا چې تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ چې غیر الله عبادت کوئ تاسو خو عقل کار پرې کړی د غیر الله عبادت هم څوک کوي دا مسلوب العقل بل سورت عنکبوت وختي اول لسم آیات تاسو راځته او شلمه سپاره کې هغه کې ول لسم آیات ول لسم آیات کې هغه کې ورته وایي چې دا دروغ دي دروغ وي څوک چې غیر الله عبادت کوي نو دروغ دي تاسو وختي تیر کو انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا تاسو څه جوړوي دروغ جوړوي دا دروغ دي دا ټول دروغ کیسې دي سورت صافات کې بوي دویشتم آیات درویشتم سپاره کې درویشتم سپاره صافات دویشتم آیات پاغه کې ورته وای دا ظلم دی ظلم دا کار کول سری ظلم چې څوک د غیر الله عبادت کوي دویشتم آیات درویشتم سپاره دا سورت صافات ښا اوملیدو الله به د قیامت پر ورځ باندې سبوی احشر الذین ومونته احشر الذین ظلموا جمع کیا کسان چې ظالمان دي ظالمان څوک دي ځکه مشرکان دي ها رست راضی وازواجهم وازواجهم خدیم را جمع کړي نو که خدای مسلمانان یې بیا بس چل کړي نه د ازواج معنی ده کې وازواجهم او هغه ملګری د دوی په شرک کې هغه د دوی غوند خلق امثالهم معنی کې ښا وازواجهم وامثالهم فی الشرک د دوی غوند چې په شرک کې وو د دوی ملګری خوش هغه راولي وما كانوا يعبدون من دون الله او هغه څوک چې دوی عبادت کو غیر د الله نه دلته کې دې ته څه وي ظلمو وی دا ظالمان ظالم ظلم څه دی رستو وی و ما کانوا یعبدون من دون الله دغه دې کنه چې د غیر الله عبادت کړي دا ظلم دی ښا دا لوی ظلم دی ان الشرک لظلم عظیم بل بو ته وی چې دا سبب د دخول د جهنم دی جن جهنم ته په دی وجه زی چې شرک په عبادت دی کړي سورۃ النساء پینځ پګه مسی پا واما الذين استنكفوا او هغه خلک چې بد غني څه شي چې د الله بنده شي ښا خو شوي صحیح شو امانس کی واستكبروا او ځان لو یو غني د عبادت د الله نه فيعذبهم عذابا اليما نو الله باور کی عذاب دوی ته عذاب دردون کې ولا یجدون لهم ادی بنو میزان د پاره من دون الله غیر د الله نه ولیا سوک څوک بچ کوونکې ولا نصيرا او نه څوک مددگار پوه شئ دا دغه شو نو دا د قبایح د شرک فی العبادت د شرک فی العبادت څومره بدی د بیان کوو دا شرک ته دا کفر دی دا ظلم دی دا سبب د عذاب دی دا چې کوم دنو عقل دی نشته دی دا افکت دروغ دی دا چې کوم دنو دا ظلم دی دا سبب د دخول د جهنم دی دا ټول خبرې ته وکړي چې عبادت ته یو الله کوي دا الله نه غیر د بل چا عبادت مکوي کله کله بیا قران کریم دا طرز هم اختیاري چې فائدې برته ذکر کوي چې ولکه د الله په عبادت کې څه دي ډېرې فائدې دي ها ډېرې فائدې دي لکه څنګه ده دا چې تواجه د الله شکر ادا کوم دا شکر فائدہ او پس کې راوځي په عبادت کې براوځي هغه وختي سورته نحل کې یو سل سوار لسم آیات 114 نمبر آیات په سوار لسم سپاره کې سورته نحل صحیح شو الته تیر شو چې د شکر شکل به په عبادت کې راوځي ښا واشکرو لله شکر ادا کوي د الله تعالی 114 آیات ښا نعمت څنګه راځي ان کنتم کچری تاسو ایاه خاص غی الله لره تعبدون عبادت کوونکی نو د شکر ادا کیږي په توحید سره په توحید په عبادت سره دغه رنګ رته وای چې کله ته عبادت کې دی یو الله عبادت کې نو الله به خلافت در کې پزمکه کې درې فائدې په یو آیات کې ذکر کړي دویم الله بستا دین ته قوت ورکی تمکین بدر کی دریم نمبر چې پتا کم دار او خوف دې کنه دشمن له طرف نه هغه به ختم کی هغه به امن براش لکه سورته نور اتلسمه سپاره کې سورته نور اتلسمه وعد الله الذين امنوا منكم وعده کړی د الله تعالی د هغه کسان سره چې ایمان راوړل استا سنا وعملوا الصالحات عمل کوي موافق د شری صالحات معنا بدا کوي لا يستخلفنهم في الارض چې خامخا خلیفګان کوي به الله تعالی پزمکه کې خیال مو کو کما استخلف الذين لك چې خلیفہ ګان کړي وا کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نو یو فائدہ دا ده چې دا بکیږي دویم ولا یمکنن لهم او زایب ور کوي دوی ته قوت په ور کوي دوی ته قوت به ورکی د دوی د پاره دینهم د دوی دین ته د دوی دین به حاکم شي کوم دین الذی هغه دین ارتضا لهم چې منظور کړی دی الله دوی لرا کسو کې منظورې کني منظورې الله منظور کړی دی الله خو کړی دی ها ام دک دین دی دریم ولا یبدلنهم او بدلی به دوی له خامخا من بعد خوفهم پس د یری د دین امنن امنو که بدل کې وته امن ورکی خدا درې سيزونه چې ملاويږي استخلاف خلافت دویم لا یمکنن لهم د دوی د دین قوت دریم نمبر د دوی د خوف په ځای امن دا درې څه برازي او شرط دار یعبدوننی چې زما عبادت بکئی لا یشرکون بی شیئا پوښوي ما سره په عبادت کې څوک نه شریکي چې دا کار کوي نو زبوله سکوم توحید په عبادت کې وی نو زبوله خلافت ورکوم زبوله تمکین ورکوم زبوله چې کوم دغه کومه دا امن بوله دا درې سينو په دې ملاویږي ها پاکستان کوئی امن ناراضي نو امن براش دا درې کارو دا دا دغه کوي دا عبادت د الله شروع کوي دی یو الله طاعت دی یو الله قانون دی بس امن امن پنځمه فائده دا ده چې توحید سبب د بشارت دی توحید په عبادت چې د الله عبادت سره کوي یوازې د غیر الله نه کوي الله ورته زیره ورکړي ښا څو ورته ورکړي زیره سورۃ الزمر درویشتمه سپاس درویشتمه کې به سلو ریشت سلو ریشتمه تقبنی اور دی ول ول سم آیات کې سورۃ زمر ول سم آیات وګورئ ها آ کسان اتنب الطاغوت چې ځان بچ کړي طاغوت نه د څه خبرې نه ځان بچ کی ان یعبدوها چې دوی عبادت کوي د طاغوت وانابو الی الله او رجوع کی الله تعالی ته په توحید سره نو لهم البشرا دوی د پاره ته ده بشارت او زیر دوی د پاره ده فبشر عبادی نو زیر ورکه زما بندگان تابع پسی وایي شپږمه فائدہ د توحید سره په عبادت الکه ته ځان غواړي چې متقی شم کنه متقی شم نو تقوا بل په توحید په عبادت باندې راځي سورته بقره یو وشتم آیات راو باسه بقره یو وشتم یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي رب خپل لرا الذي غذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین واکسات من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي نستل وشي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان شئ متقی کیږي به اعلی توحید په عبادت کې توحید په عبادت نو بیا نور ډیر شیخ یو کې نو شی بل خرابي ګډ وډ ښه خوښ بل ومه فائدہ چې توحید فی العبادت چې ده نو دا سبب د فلاح او د کامیابی دی فلاح کامیابی کامیابی په دې باندې راځي دا په صورت ولسمه سپاره صورت حج چې ولسمه ختمی کی دغه ځای کې 77 نمبر آیات وو او یایم آیات وګورئ وفعل الخير او کارونه د خیر کوي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ فلاح تعالی توحید فی العبادت دا الله په عبادت کې څوک مشرک وي کله برته دا وای دا سبب د مغفرت دی مغفرت بخنه او دا سبب د متاع حسن متاع حسن خيسته ژوند خيسته ژوند به الله درکې خو توحید په عبادت کې سورته نوح قال يا قوم څنګه لري يا قوم اعبدوا الله واتقوه واطيعون دا غره کنه اے زما قومه بندگی خاص کوي الله لرا واتقوه او داغه نه ویریږي واطيعوني او زما تابعداري کوي نو څه چل بوشي يغفر لكم بخنه بو کتاب تا من ذنوبكم د ګناهونو تاسو امين کو بیا بیان راځي نو بیا راځي ان شاء الله چې کله وایو خو صراط مستقیم دا د توحید فی العبادت توحید فی العبادت تا سورۃ آل عمران دریم سپاره آیت نمبر 51 راو باسي آیت نمبر 51 پیدا هم کړو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت چلی ان الله ربي وربكم یقینا الله تعالی رب زما دی او رب تاسو دی نو فعبدوه بندگی خاص کوي غلرا معنی چې کوم ځای کې دا راځي دا فعبدوه عبادت داغه او کوي مو معنی نه کو ولی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په قران کې چې په کوم ځای کې اعبدو دی نو په معنی د وحیدو سره دی وحیدوه فی العبادت هغه یوازې کوي په عبادت کې مطلب خاصه کوي هغه پوری بل چاله مکه خیر کامل خیر کامل بس ته کامل خیر غواړې کنه چې داسې فائدہ دي چې بس د پاسه ته بل نه نو دغه غواړم سورته عنکبوت شلم سپارا شپارسم آیات کې راځي دک اذ قال لقومه اعبدوا الله هغه وخت چې وی قوم خپل ته اے قوم زما بندگی خاص کې الله لرا واتقوا او تقوا ته کوي ذالکم خیر لکم دا تاسو د پاره پوره خیر دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ خیر نکره ده نو بیا نکره د څه لپاره وي د تعظیم لپاره ذالکم خیر عظیم دا لوی پورا خیر دی کامل خیر دی غټه غټه دار چې سړی توحید پر عبادت کی نو دغه طرف ته دا ذکر کړ دې طرف ته دا ذکر کړ سلور قسم شرک اعتقادی خو سو قسم شرک اعتقادی سلور قسمه شرک فی العلم رد کړه دې نه کوم دا زیر ترات کرو رد رت یاد دے کنا ملائکی عالم الغیب ندی انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ندی معبودان باطلہ عالم الغیب ندی په مخلوق کې بل حصو عالم الغیب ندی جنات عالم الغیب ندی دایره ته ویات ټول ختمه کړه چې دا ختمه کړه بیا ته وی شرک په تصرف متصرف یو الله تعالی دی متصرفین انبیا ندی متصرفین معبودان باطل ندی متصرفین په مخلوق کې هیڅ څوک نشته لري قران درې اندازو کې بیان کړو په درې اندازو کې بیان کړو شرک په تصرف ورته بیا غ شرک په حکم هم کنه نو پاغه کې غره بیا غ مارتا خلاصو ویل خلاصین څه کافی وګدا وکنه چې پاغه کې رته د قران د الله قانون را لګون کې الله دې پوښ کنه د الله کتاب قانون دې پوښ څوک چې د الله په قانون په صدې کې هغه خلق دي خاصوک چې د الله په قانون په صدې نه کوي نو دیار لسپتی به ته ولګو یا دې کنه دیار لسپتی پاګې ولګو بیا په تراشه دغه رنګ شرک په دعا خو به هر حال یولس حکمونه پر توله ګول چې څوک شرک په دعا کوي نو دا یولس حکمونه په غیبانه لګیدل دي جزای جهنم دې دا دې دا دې دا ټول تیر شو وجه نشته دی ولې شرک په عبادت کې داو بیا دا غینه پس دتا شرک په دعا ولا شرک په عبادت بیا شرک په عبادت اول وی چې الله تعالی د بندګۍ حقدار دی عبادت حقدار هغه دی صيغه د مضارع سره پوښوي انما امرت ان اعبد یا صدا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم په صيغه د امر سره اعبدوني اعبدوا ربكم دای راغی دغه رنګي دای وی چې د الله عبادت طرف ته ترغیب ورکول ترغیبات ورکل چې ګورا واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون دغه رنګ یې د ترغیب سره یې صالحان خلک یاد کړل چې ګوره هغوی د الله بندګي کوي، واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، دا ټول د الله عبادت یې کول، دا ټول د الله بندګي کوله، دوی د بل چا نه ډکول. ښه بیا یې درته وویل چې بند نیکان خلک چې دي د باطلو معبودانو نه براءت کوي، بېزاري کوي. بیا راته وویل چې ټول رسولانو هم دا خبره کړې ده په اتفاقي طور سره ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا ان اعبدوا الله ټول چې راغلي هم دکه یو خبره کړې چې بندګي خاص کوي الله له صحیح شو سلورم دا خبره چې دغه د خاص خاص رسولانو هغه مرته بیان کړ ویلا عادنا قوم قال یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله هغه تیر شو بیا دا بل جانب راغی چې شرک فی العبادت قران رد کړي نو په کوم انداز رد کړي نو کله نفی مجرد راشي مکه وای د غیر الله عبادت نشته د دوی عبادت کله به نفی مع الاثبات الله تعبدو الا الله الا الله الا الله دا برای نفی مع الاثبات کله به داسې وي چې وجه نشته ده سو وجه چې تاسو د عبادت کوئ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني دغه تاسو یاد دي کنه لا يملك لكم رزقا ما انزل الله بها من سلطان دا ټول وجه دا نفي کوي دغه شانت لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا څه ذکر کوي اتعبدون ما تنحتون وجه پکې نشته سو وجه نه کوي بیا به راته وایي چې ګوره دې نومونه ته خو ګوره طاغوت شیطان وسن دا نوم دې صنم د دې ته عبادت کوي دا خو نومونه نه دا خو دا خو داسې بد نومونه دي چې دا خو خپل نومونه نه کله بیا راته قبایح د شرک بیانې دا شرک پوش فی العبادت دا کفر دی دا جهل دی دا چې کوم دی د عقل سلب کوي دا سبب د عذاب دی دا ظلم دی دا چې کوم دی سبب د دخول جهنم دی نو کله ورته بیا توحید فی العبادت فائدې بیانې ولکه توحید کې عبادت ته الله شکر ادا کوي عبادت ته الله یوازې که خلافت غواړي د الله عبادت وکړي که قوت غواړي د الله عبادت وکړه که امن غواړي د الله عبادت وکړه که مطلب بشارت او زیر د الله غواړي د الله عبادت وکړه که دغه غواړي تقوا غواړي د الله عبادت وکړه که فلاح او کامیابی غواړي د الله عبادت که مغفرت غواړي د الله عبادت کو دغه چې کوم دی صراط مستقیم غواړي د الله عبادت او دغه رنګي که خیر کامل پوره خیر غواړي چې رماته داسې ګټه ملاو چې پاسه به بل نه نو د الله عبادت